هدایت کړي مونږ ته الله لنا هدایناکم خامہ هدایت بم کړي وې تاسو ته لار بم خولې و تاسو مونږ خپل په هدایت نو سواون علینا بس اوس دا, دا صبر کوي سواون علینا برابر د په مونږ باندې اجازهانا کوم فریاد کوو هم صبر نه یا چپوسو مالنا مم محیز نشته مونږ له زید خلاصي بس دغه هم زید اوس وقال الشیطان دا کشران مشران خو با دا خبرې وکي کش مشران به وي مونږ ستاسو سي اختیار نه لرو پلو کې مشورو کې راځي غټ مشر لزو شیطان لبلاړ شي اته به وي سچل سکول شي یار غنا اوس هم خلاصول شي وقال الشیطان ورته شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله شي کار جنت جهنم ته خلق لاړ شي وتبین الله وعدکم یقینا الله وعده کړی وتا او سره وعده الحق وعده رښتینه ووعدتکم او مام د سره وعده کړی وا وعده سوا د شفاعت قهری دارنګ د وسیلو او د غیر الله دا امداد او استمداد نو فاخلفتکم ما خلاف کو تاسو سره و ما کان لی علیکم نو سما په دنیا کې پتا سوانه من سلطانن زور او دلیل الا سیوا د دین انداوتکم چې ما تاسو را بللې صرف ما دعوت درکړې وسوسه چولې و فاستجبتم لي نو تاسو منلې و زما خبره ولی په صرف دعوت زما په سرات لې نه برات لې فلا تلومونی ملامت کوي ما ولوم انفسکم ملامت کوي خپل ځان چې به دلیل ولی رات لې وما نو نیم ز بمصرخکم تاسو فریاد رس تاسو فریاد نشم ساته رسول پورا کوله وما انتم نیه تاسو بمصرخي زما فریاد رس بچکون کی انی کفرتو یقینا زه خو انکار کوم بما په سبانه اشرکتمونی چې تاسو زه شریک کړو من قبل پخوا الله سره شریک کړم سه زما اطاعت هم کو زه خو منکرم نه منم ان الظالمین بشک ظالمان لهم دی پر عذاب عذاب علیم دردناک وادخل الذین امنوا داخل بکړیش آ کسان چې منلې دا مسله توحید او عامل صالحات عملم کړي د نیک یا امنو د قران ترغیب نو کس داخل بکړي شه کسانا منو چې منلې ده قران عمل هم کړی دی بیا نیک پاغه دل جنتونه دی روان به اعلان دونه داغه نه نهرونه مې شوی پدې کې بیز نه ربهم په حکم د خپل رب تحیتهم پیشکشی د دیوا یو بلتا پدې جنت کې فیها په جنت کې سلام سلام کلامی یو بل ته سلام او کلام وای علم تر کیف ضرب الله دریم سلورم باب او په دریم ز لفظ د علم مثال د فریقینو او الامثله للفریقین د دوو فریقو مثالونه وای دا مشرکین او موحدین او د توحید او دا شرک اول دا توحید علم تر تنو ګوره کیف ضرب الله سرنګ بیان ای الله مثلا یو مثال کلمتن طیبتن دا کلمې طیبه د توحید د پاکه کلمې د دې مثال کا شجرتن طیبه پشان دا غونه پاک او خیر خونی اصل ثابتن مونډه جړې ثابتن ثابت لاندې زمکه کې وفروها خو سانګې فی سمای بر اسمان طرف ته خطری او دا ونه توتی کلها ورکی خپل میوه کلهین هر وخت باذن ربها په حکم د خپل رب میوه هر وخت ويضرب الله الامثال او بیان الله مثالونه للناس د خلکو د فائدې د پاره لعلهم چې دا خلک تذکرون نصیحت ته قبول کی کومه وناوا حدیث د بخاری کې راتله نبی علی السلام ناس تو ابن عمر رضی الله عنه وای مخته جمار پراتو دا کجورو داسې بوري دا کجوره چې کله دا غونچونی سي کې داسې بور غونتی وي هغه خوږي خلک خوري اپراتو خړل کېدل دا سګویا کې واز د غونته ده د دې هغه د دې سړي دا غونچه کې داسې پټه غونته یواز ده یا خوګي خړل کی او یې پرته وه مخې ته خو دې دوران کې نبی علیه السلام تپوسو کو چې الله پاک د دې انسان مثال دا یو اون سره ورکړی دی هغه کومونه ده نو وی صحابه کرام ټول په صحراګانو په دیونو کې اخته شو چاوي دا چاوي دا وی زما زین کرالل چې دا کجوره ده خو ویلی می نشو کشرم د حیا د وجه روستو به پلار ته وې چې مال راته نو یو مر جنانو چې ویلې بدیو کنه زه ډېر خوشاله شوم چې زما زوی په قران پوي نو نبی علیہ السلام خپل وې چې دا د کجوري ونه ده او روایت کې داسې الفاظ هم دي نبی علیہ السلام داسې و فرمایل ونه دا لا ولا ولا ولا دورا لا صرف لا لا ولا ولا څه مطلب مدخول محذوف ده معنی دا لا ينقطعو ثمرها ولا يفني فيوها دا کمالات پکې نه میوه ختمي نه سوره ختمي دا کجوره کجوري ونه کې دا کار دی چې دا کالو سر شنه نو چې شنه ده نو سورېشته په دې باندې خزان ناراضي دوی میوه نه ختميږي ولی نه ختمي او خاص موسم دی میوه داسې چې میوه دا نو د دینا عرب صرف کجوره نه خوري نه ډیر شي نه جوړي د دې کجوري نه حلواګانې جوړي د دې کجوري نه رس جوړي د دې نه اوسم ډیر شي نه پراتی بیا ټول کالو سر چلی پانه نه ده دینه بیا پوزه کې جوړي یو زموږ د ملک مې زره ده دا د کجوري نه ده د زمکه د بون و غیره طرف ته کی هم پزمکه داسې ځنګلي شي کیږي مې زره ورته وای او د کجوري د دې پټه می د دې پانی دای مې زرونه پوزه کې جوړي ټوکره جوړي ډیر شي نه مغیره وغیره جوړي ډیر شي نه تی جوړي نو فائدہ عامه ده توحید سره ولګوي وګوره د توحید عقیده چې دا اصل ثابتن لاندې جړې ډېر مضبوطه عقیده مضبوطه عقیده د توحید پخا وفروا فی السما د دې په بنیاد فرنه مراد عمل له کم عمل چې کیږي نو فی السما بر الله تا شرف قبولیت حاصلې عقیده د توحید دا هغه په بنیاد شوه عمل الله ته قبليږي کنه او توتی وکلها کل حين باذن ربها میوه هر کله ورکی منه فائدې هر وخت دي نو د توحیدم فائدہ هر وخت ده د توحید فائدہ دنیا کې هم ده قبر کې هم ده حشر کې هم ده هر وخت سره ده فائدہ لازمه او انسان سره ورکړی دی مثال انسان انسان سره دی چې د دیو د انسان مشابهت ته وګوره د کجوري کې ودا کار کدا کجوره د بوټه په وو کې ډوب شونه مزه ختم شي انسان وو وی ډوب شمري دارنګ نور مشابهتونه هم ډیر ویلي دي او دارنګ د کجور کې درې شي نه په درې شي نو ولاړه یوې جړه ده دویم تنه ده درېمې سانګي دي د ایمان د پارم دا درې شي نه ضروری جړې عقیده ده زړه کې چې هغه هغه ترخه اندوانه داسې وړي اندوانې شکلی هغه اسې په دې سیارا کې خوره شوي جوړنی شګو کیسه پر دی معمولی داسې داسې کې بس روزي س جوړ نه لري دقه سي د شرک عقیده دا اس بنیاد نه لري په معمولی دعوت سره چې سړی مش زدینی نو پلګ دتا په دعوت پیش کولو او د په دې عقیده باندې لګ اشکال اعتراض کولو سره او چتست من فوق الارض ختميږي شي بنیاد نه لري مالها من قرار یثبت الله ثابت ی الله الذين كسانا منو چې ایمان راوړل بالقول ثابت په دې قول ثابت پاغه وینا کلکا د توحید په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې دا د توحید فائدہ بیان چې دا مسله د توحید او کلمه د توحید چې دا په دې سره دنیا کې الله رب العزت سره ثابتې استقامت ورکړي کلک شي سلور پنځم باب تر اخره او سلورم لفظ د علم پدې کې دلایل عقلیم و یو نقلی دلیل د ابراهیم علی السلام نه پیش کړي او سره زجر او تخویب منکرین ته بشارت منونکو ته بس علم ترای تنو ګورې للذینا کسانو ته تنه خبر بدلو نعمت الله چې بدل کړي د الله نعمت الله نعمت بدل ک توحید یې ونمنه قران او پیغمبر یې ونمنه پسې بدل ک کفر په کفر سره بدل ک یا کفرن د وجه د کفر نه بدل ک واحلوا قومهم او را کوزی ک نن استخپل قوم په دعوت د شرک دار البوار کور د هلاکت خلق له د شرک دعوت ورک په زید توحید نو د توحید د نعمت نعمت ناشکری وکړه او خلق شرک ترو بلل نو په دې شرک سره احلو را کوس کړل نن استل دار البوار جهنم ته دار البوار کور د حرکت ته جهنم چې جهنم ده یسلونا نوزی ودوی دیتا وبئس القرار او ډیر بد زید قراری ده د جهنم ډیر بد زید اوسېدو ده وجعلوا لله اندادا دا تفسیر د بدلو ده الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله څنګه نعمت بدل کوي دا څه کنه چې وجعلوا لله وی ګرځول الله لا اندادن یا ګرځولی دی الله لا دادن شریکان دا د الله د نعمت تبدیلی ده نو توحید پر خوصله او الله لا شریکان ګرځول مقصد یې سره لیذلو دا تفسیر دا احل قومهم ده سره پاره شرک جوړ کړي ده د دې لپاره لیذلو چې گمراه کی خلک ان سبیلی دا الله دلاره نه قل ورته پیغمبر تمتو فائدہ واخله مزه وکه فین مسیرکم النار بشک واپس کېدل تاسو اور ته دي الته به سر بیا حساب کوي قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة د امور مصلحه دی لتثبت دای ته وای د دعوت دوران کې کله چې مقابله سخت وي نو د دې خبرو خیال ساته البته الله امداد شامل حالی او یا دا د دفع د عذاب د پاره مخکې دای عذاب ذکر دفع د عذاب د پاره دا کارونه کول غواړي چې دې کارونو کولو سره سړی د عذاب نه بچ کی قولوا پیغمبر علی عبادی الذین زما بندگان او کسانو تامنو چې ایمان وروړي د یقیم الصلا پابندی کې د مانزه و ينفقو خرج کوي مما دا غمال نه رزقنا چې موږ را ورکړي د سرن والانیا په پټه او ښکارا من قبل ان یاتی یومن مخکې دراتلو دا غیر وزن لا بیان فی چې نو غسل خرصولی پای کې چې ځان لبیا نیکی والی تابع کړی ده کار کې لګولی ستاسو لپاره کشتی لتجریه فی البحر چې روانه يي دا په سمندر کې بأمره د الله په حکم او تاسو ورکې ګرځی راګرځی سفر کوی تجارت يي وسخر لکم الانهار او تابع کړی دي کار کې لګولی تاسو لپاره نهرونم دریابونه وسخر لکم الشمس والقمر کار کې لګولې د نور او سپومیم دایبین دایبین متین چې دای وین چې دوی تابعدار د الله په حکم همیشه روان یا دای وین روان دی په یو ترتیب او طریقه په یو ترتیب او طریقه روان مخکې رستو کیږي نه د خپل وخت ترتیب په خپل مدار کې په خپل وخت وسخر لكم الليل والنهار کار کې لګولې د ساز د پاره زمانم شپه ورځ دیم ساسو تابع کړي د ساسو خدمت کې لګولې واتاکم او درکړی تاسو ته من کل ما هر غس سالتمو چې تاسو ته غواړی سچ غواړی درکای داسې چرته ار سچ غواړی سړی لا الله ورکای نه دلته سالتمو معنا ده واتاکم درکړی دی الله تاسو ته من کل ما سالتمو هر غس چې تاسو ورته حاجت او ضرورت ته د ضرورت او د حاجت شینه چې ستا کوم دی د لدر کړی او دون ډیر دی دا چې وین ته او دو نعمت الله کچره تاسو شمیر شورو کې د الله د نعمتونو لا تو سوها نو شمیر کې نشه را وسته دومره زیات شمیر کې یقینا ناراض په دې خپل وجود کې وګوره دونه به ته پیدا شي چې شمیر کې نه دي او بیا خوښه ان الانسان بشک انسان لظلومن انسان د طالب لامه حدیدی دغه انسان مراد ده دا بدلو نعمت الله کنه مشرک یقینا انسان مشرک لظلومن خامخا ظالم دی او کفار ناشکر یا منکر و اس قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا واقعا ابراهیم علی السلام دا به تور دلیل نقلی په ترغیب فی تبلیغ کی ابراهيم عليه السلام وګوره چې د دغه مسلې د بیان او تبلیغ د پاره سخت تیری کړی تر دې چې خپل خزه او بچي هم د الله په حکم صحرا او بیابان کې پرېخر و اذ قال ابراهيم کله چې وی ابراهيم عليه السلام رب زما رب اجل هذا البلد وګرځي دا خار دا مکه امنن زید امن دی خلکو الامن ورکی هاذا البلد آمنا دلته الف لام سره ویل بقره کې بغیر الف لام ویل هغه وخت چې لا آباد نه و دلته الف لام دا هغه وخت چې آباد شوه بنو جرهم رالل او دلته آباد شو اسماعیل او دارنګ هاجر علیهم السلام دا دواړه دغلتو یواز وب پیدا شوه زمزم نو هغه وبو سره ابادی راځي ژوند پیدا کیږي حیات پیدا کیږي نو پلار باندې قافله تیرې دا د یمن ای چو قتل وبدي نورالل زه خوښره دلته مونږم پاتیش نو دغه بنو جرهم قبیله و د یمن عدالت سه آباد او دغلتا یو وادیو کلیو ابتدایي آبادیوش خدا وته ویلو دی چې اوسه خدا د چې د وبو کنټرول به زمونږی حاضر ورته وی ځکه چې زاول راغلم نو لکه مشری به د دې زمونږی ابراهيم اسماعیل علیہ السلام بیا مشر دی او بیا ابراهيم اسماعیل علیہ السلام د قبیله کې وادم کړي رب انهن ازلن کثیرا من الناس اے زما ربا انهن په سبب د عبادت د دې درگاونو ازلن کثیرا من الناس گمراه شوی ډیر خلک د خلکو نه خلکو کې ډیر خلک د دې اصنام په عبادت گمراه شو او دغه شیطان او غلطو مشرانو دوک کړل فمن تبعنی چا چې تابعداري زما وکړه توحید یې ومنه فینو منی دا به زما د ډلې نه ومن اسانی چا چې زما نه فرمانی وکړه شرک یې وکړه نو فینک غفور رحیم ته بیا بخون کې مهربانې معافی وته کول شي په توبه قبل الموت ښه ربنا زمون رب انی بشکه زه چې اسکند من ذریتی ما وصول باز اولاد زکه باز زکه یو خزه یو بچی دی یو خه الته دینه مې دلته آباد نو فجل افیدتا من الناس د دین اقامت په یو کس نکیږي دا به پورا معاشره او سماج غواړي نو داغه د پاره خلق په کار دی نو فجل افیدتا من الناس وګرځي زړه د خلکو تویلهم چې مایل شي دوی طرف ته د مکی والا طرف ته مایل شي مکی ترایش الحمدلله الذي شکرنا الله الذي الذي الله وهب لي على الكبر چې وی بخماتا په بډاوالي کې اسماعیل زوی و اسحاق او اسحاق نو سه اسماعیل اسماعیل زوی و اسحاق او اسحاق زوی اسماعیل او اسحاق را لراک دواړه بډاوالي کې شیو ان ربي بشک زما رب لسميع الدعاء اوریدون کې قبلون کې د دعاګانو ده نو په دې د اولاد په ورکړې شکر وېس الله تا زما دعا قبول کړنو په دې باندې شکر خو رب جعلنی مقیم الصلا دعا کوي اے زمون ربا همیشه لري مون مقیم الصلات پابند مانځه ومن ذریتی زما د اولاد نم پابند لري ربنا زمون ربا تقبل دعا قبول کی زمون دا دعا ربنا زمون ربا اغفر لی بخنو کی مون ته ولي والدیا بخنو کی ما ته ولي والدیا او مور او پلار ته می وللمؤمنین مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب پاغه ورځ چې قائم شي حساب کتاب خدا وخت کې پته نه و سورې توبه کې دیر شي برسو پته ولې د پلار په کفر دی نو کافر مشرک لا دعا اجازت نشته د استغفار ولا تحسبن الله تو ګمان مکوا په الله باندې غافل اند غافل نه خبر تخویف اخروی دی منکرین اما دا غصباره کې عمل الظالمون چې کوي ظالمان مشرکان انما که فی الحال وتسنوي نو انما یؤخرهم یقینا ورستو کوي الله دوی لیوم غیر واست تشخص فيه چې کړهغه بوټي براوتی په دې کې الله بصار سترګې د مجرمانو او مهتینا منډه به وخون کی میدان د محشر ته مقنی روسهم اوچت بینی ولی سرونه خپل سر به اوچت نیولی وجدا دا غاړه کې توقونه دي نو سر داسې لا يرتد الیم طرفهم نبراګرځي دوی ته د دین نظر سر لاندې نشي کته وافدتم هوا او زونه به خالی وي د عقل نه عقل نه زړه خالی شي هوس او حواس به کار نه کوي هوش او حواس کار بنه کوي وانذرنا د قیامت دغه سختې د وجې افیدتم هوا زړه به خالی وي د عقل نه هوش حواس به کار نه کوي وانذر الناس او ير وخلق يوم دا غرض نه ياتي ملعذاب چې راضي ودی ته عذاب نو فیقول بیا به وای الذين کسان ظلمو چې ظالمان دي شرک کړي دي ربنا زموږ رب اخرنا موږ رسو کې علاجلن قریب تر نیټی نږدې پوره الله مونږ له مولا تراکه نجيب دعوتک چې ومنو مونږ ستاغه دعوت قبول کو توحید ونتبع الرسل تابعداري د انبيو کو الله وی اولم تکونو اقسمتم آیا ولنوې تاسو چې قسمونه مخړل بل قبل پخوا چې مالکم من زوال نشته تاسو لرا ختمېدل تاسو خوې چې موږ همیشه دنیا کې وکړ ختمېدل نشته یا مالکم من زوال نشته تاسو لره عذاب تاسو عذاب خو نه راځي وسکنتم تاسو اوسېدل وی فی مساکن الذین په کورونو دا کسانو کې ظلم انفسهم چې ظلم کړو په خپل ځانونو امخکینی دینه عبرت ناغش وتبین لکم او ظاهر شوی و تاسو ته کیف فعلنا بهم چې سکار کړو موږ غوي سره وزربنا لکم الامثال او بیان کړی موږ تاسو ته الامثال د دی واقعات واقعات هم بیان کړو نه ان عبرت پکارو وقد مکرو مکرهم وعند الله مکرهم او یقینا دوی تدبیرونه چلونه جوړ کړو ومکر وقد مکرو مکرهم یقینا دوی جوړ کړو تدبیرونه وعند الله او الله سره مکرهم سزا د دې د تدبیرونو ده وین کان مکرهم اگر چې د دوی دا مکرونه تدبیرونه دونه درانه او سخت ګران دي لتزول منه الجبال لتزولا چې د زینه خویدلې وي د دې مکرونو تدبیرونو د وجنه الجبال ا مضبوط مضبوط غرونه الله وی دون غټ مکرونه تدبیرونه دي چې هغه مضبوط غرونه دی جړه کولې وي دون غټ نو هغه یا خدا کنایه دا داغه د دوی د دی تدبیر د غټوالی او خطرناکوالی نه چې دونه خطرناک منسوبی دي چې غر جړقینو نه نه ګوره کنه یورپ مغرب چې سړی وګوري کنه دا جنگ شروع ده ته پورا غرم وطن شټینګي ده دا سه او یا جبال نمراد دا حق پرست وین کان مکروم اگر شي د دې تدبیرونه چولی تزول منه الجبال جړقولیو په دې سره د غر پشان هغه مضبوط حق پرس مضبوط حق پرس سمدا سه وجړه قول نو فلا تحسبن الله ګمان مکو په الله باندې مخلف وادي خلاف کوونکې د خپل واده رسول او قول انبیاء سره اے مخلف رسوله واد بوادی وان الله بشک الله عزیز زور اور او انتقام خاوند بدلی غستو دی یوم تبدل الارض غیر الارض پاغه ورځ چې موږ به بدل کو بدل کو زمکه مخ د زمکه غیر الارض غیر د دې مخ د زمکه نه والسماوات او اسمانونه هم بدل شي وبرزول الله الواحد القهار او ښکارا وشي الله تا چیا کیو د زور اور فنا برایش ګوګړ دا ماچس چې کم دی کنه اور اخلي د دې کمیس به غوسی چې خور پیو لګي جهنم او دا رنگ یا رانزړه پیژنې کا انا دیونه نه وستلی کی دا دیونه داسې تیل غونتی ام ډیر تیز اور اخلي وتخشا وجوم النار پټي بد دي مخونه اور اور به مخونه پټ کړي څه لپاره ليجزي الله دې لپاره چې بدله ورکړي الله کل نفس هر نفس ما کسبت چې سي کړي دا غي بدله ملاوي او ان الله بشک الله سريع الحساب زر غسون کې د حساب ده هاذا بلاغ للناس اخر کې داوا د دا صورت بیا راوړه سره د توحید صورت کې داوا ترغیب فی التبلیغ نه هغه دعوا اخر کې بیا راوړه صورت په ختمه سره د توحید مسلې مقصد د دې تبلیغ هاذا بلاغ للناس هاذا دا صورت یا هاذا دا قران بلاغ للناس دا د رسول د خلکو ته خلکو ته د رسول کتاب چې دا رسول شي اے هاذا ليبلغ الناس ته اصل دا قران او کتاب دی لده چې خلکو تو رسول شي ولینذرو به او خلکو يرول شي په دې وليعلمو او دا خلک یقینو کې چې انما هو اله واحد چې اجت را مشکل کې شایع کې او ده وګوره د قران مقصد تبلیغ او د قران مقصد دا چې ليعلمو انما هو اله واحد په توحید پوښ ولی ادکر اولل الباب او نصیحت قبول کی د دینه عقل من خلق وګوره هاذا بلاغ للناس ولينذروا به دا خلکو ته د رسول دی او دویم لينذروا به د يرول دی ير ورکول نو دلته اوس ليعلم انما هو اله واحد بلاغ للناس سره ولګا او ليذكروا ليذكروا للباب سره ولګا قران بلاغ للناس ته نو د ست تبلیغ وکي وای د دې تبلیغ چې نما الہ واحد عقیده صحیح ولینذروا به خلق په دې سره ويرول شي نو وليذكر اولل الباب عقل من خلق دین نصیحت قبلی نو دا تذکر عمل ته ویل کی عقیده شو عمل شو دا دوه خبره دا د قران مقصد شي قران تبلیغ دې د پاره ده چې عقیده جوړ شي او دویم عمل او زندگی برابر شي بسم الله الرحمن الرحیم سورت حجرات حجر مونږه منور سورت حجر مکی سورت پینزل لسم دے مصحف کې او چون نمبر په نزول کې پس د سورت یوسف نه نازل شوه داوه د دې صورت تخفیف للمجرمین بذکر الاقوام السابقین مجرمان ولا یره د عذاب ورکی خو د سابقینو په تذکره باندې په خوانو لمه ورکړې عذاب یا داسې تعبیر هم دي کی او په دې داوی باندې درې نمونه د انذار ذکر کړی دي ا د نمون دغه دي دا نمونه د انذار په دې باندې ډيري دي یو واقع د ابلیس بوي وګورا د مجرم منکرو الله لعنتی دویم قوم د لوط علی السلام دریم شعیب علی السلام قوم سلورم سمودیان پینزم مقتسمین شپږم مستهزئین او د دوی انجامونه بوخي نو دا شو تخفیف للمنکرین بذکر اقوام السابقین یا انذار للجنین بواقعات السابقین ربط مناسبت مخی ترغیب تبلیغ تاو نو اوس دلته حالت د منکرینو بیانې چې دا تبلیغ او مسله نه مني یا مخ کې حالت د قیامت بیان شو نو دلتا افسوس او حسرت د مجرمانو قیامت کې دوی میات کې بوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین د حسرت مخکې ذکر د تذکیر به ایام الله نو دلته نزول د عذاب په منکرین او داغي نمونه د ایام الله خي مخکیوه وقد مکرو مکرهم تدبیرونه کوي 46 آیات نو دلته نمونه د مکر د قوم د صالح علی السلام د صالح خلاف ا ذکر کوي څنګه مکر کوي ویداس تسيرنا مکذبین مثل اصحاب الحجر ولا تسيرنا مکذبین مثل اصحاب الحجر اصحاب الحجر الله مونږ لا توکل او توفیق د توبې راکې پشان د ابراهیم علی السلام او مونږ مگر زې مکذبین د اصحاب الحجر پشان امتیازات او خصوصیات صورت ممتاز په ذکر د حفاظت د قران نه هم آیات کې برایش انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا سبل زینشت دارنګ صورت ممتاز ده په بیان د وو دروازو د جهنم جهنم وو دروازې د جنت ته دي د دی وو دي دارنګ صورت ممتاز ده په ذکر د خلقت د اب الجن او اب الانس جناتو پلار نیکو د انسانانو پلار نیکو د صورت خصوصیات کې یو دا ده حکم پیغمبر ته او بندگانو ته په عبادت تر مرګ پورې وعبد ربک حتا یاتی کل یقین او صورت کې فتوا ده دا چا په خلاف چې د الله د رحمت نه امید شي هغه فتوا لګولې تقسیم به دی صورت درې باب ده اول باب 1 نه 15 آیات پورې پدې کې تخفیف او زواجیر دی منکرین ہوتا دغه صورت کې دغه تخفیف ونو الف لام را حروف مقطعات نو ترغیب اول کې قران ته ده تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب و قران مبین یعنی د قران واضح دی و و عطف تفسیری ده په معنا د یعنی راځي دا آیاتونه د کتاب یعنی د قران واضح خلا یې پرې دوس زرهم پرې د دیا کلو چې خوراک کوي تمتو او فائدہ والی ویلهم العمل او غافل کی دوی لرا العمل امیدونه لوی لوی مودینه شیخ چیلی جوړ کړي نو پرې د چې وای دی غافل کی فسو بیا لمو نظر چې پوي بشي سبب او سره بیا ګورو وما اهلکنا من قريه الا ولها کتاب معلوم نو کم دی عذاب خو ناراضي ویدار چا د پر خپل وخت مقرري وما اهلکنا مونږ نه دی هلاک کړی مې قريه تنس کلی والا الا ولها مگر دای د هلاکت د پاره کتاب معلوم کتاب لیکو معلوم مقرر یعنی نټه مقرره او ما تسبقون امتن نو وړاندې کیږي من امتن د یو امت نه اجلا د دنیټه و ما یستاخرون نرستو کی یعنی نشي بچ کې دی یو ډله د خپل نیټه نه او نه تختیدی شي بس خپل نیټه باندې بنی ولیکي نو الله به ونیس وقالو یا ایه الذین زلاله ذکر انک لمجنون زجر منکرین رسالت رسالت هم نه مې وقالو وی دوی یا ایو الذی اغه سړیا نو زلاله ذکر چې نازل شوی دی په ذکر نازل شوی دی په قران انک لمجنون یقینا تو خامخا لیوانه لیوانه وته ولی وی بل مسله نه کې هم دغه مسله یا ټوله دنیا په یو ده او ته په بلې لولا لو ما تاتینا بالملائکه لو ما په معنا د حلا ولی راتلن کوي مونږ ته بالملائکه په فرشتو باندې ولی تراتلن کوي لو ما تاتینا ولی تراتلن کوي مونږ ته بالملائکه ته فرشتو ان كنت من الصادقین که چرته د رښتینو نه فرشتي یعنی دا مونږ د مقابله لپاره کته په حق مونږ په غلطي وکنه نو دا فرشته دی راوره کنه چې زمو مقابله وکي ستا فوج شي باډي ګارد شي ما ننزل الملائکه جواب الله وي مونږ نه را لګو فرشته الا بالحق مگر د عذاب د پاره فرشته خو غواړي خو غواړي عذاب لراځي وما كانو او نه بیا دا فرشته زن دغه وخت کې منذرینا مهلت ورکوونکی فرشته غواړي عذاب لراځي خو بیا یک دم نیول کینو ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صداقت در رسول یقینا مونږه نازل کړي د قران ذکر وانا له لحافظون او مونږ د دې حفاظت کو حفاظت ذمہ داری الله اغسته ده د مخکې کتابونو حفاظت ذمہ داری د چاوا مليانو مائده کې تیر شي 44 کې چې دوی محافظینو نه په کې تحریف کو بچنک نو الله د دې اخیری کتاب ذمہ داری په خپل واغست ولی په دې دین کې مکنه او په دې ملت امت کې محارفین خوشته کنه اهل شرک بدعت نو دیوم دا قران زه تر رسول او خچونګه بل کتاب بل پیغمبر ناراضي نو ځکه الله حفاظت په خپل واش قیامت پورې به رسي نو دام دلیل لسره د ختم نبوت او دا کتابم د تمام کتب سره ده خاتم الکتب ده څنګه چې پیغمبر خاتم الرسل ده نو د دیو جنې حفاظت ذمہ داری په خپل واغش او هغه داسې تنظیم غیبی مو کو نه چلیږي په کې تحریف ناکامیش صداقت در رسول یقینا مونږ ریګل دي ستانه مخکې من بیا فی شیل اولین پاغه ډلو لومبنو کې انبیا لیګری وما یاتیم نبرات دي ته من رسول اس پیغمبر الا کانوا بی استاذین مگر دی اور پورې ټوکی کوله نو کتا پورې وکي نو دا سنوي خبره نه کذالک اومدارنګ نسلکه چلو مونږه دا شبهه او د دې د استهزاء فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې الله وی دا استهزاء دا طریقه مخکنه بس نسلن بعد نسلن د کی دا سره روانه ده لا یمنون به ایمان نروړي په دې پیغمبر او کتاب وقت خلت یقینا تیر شي دي سنت الاولی طریقې د عذاب دړم بنو داسې به دیمراولو ولو فتان علیم باب من السما الله وی کچرته مون پرانیزو پدی باندې دروازه بین سماء دبر اسمان نه فزلو فی دا وی دوی معجزه غواړي کنه مونږ ته سناشنا وخی الله وی د قران پر صداقت یا ستا په صداقت کې وتا اسمان کولو کم او دی دا سی بروخی جی کنه نو بیا به مې مړه داد را باندې سحر نظر بندي غونته وکړنو دونه زديان ولو فتحنا عليهم که چرته پرانی زمون په دی باندې په صداقت د قران بابن دروازه من سماع د اسمان فزلوا فيه دی شروع شي پدې کې یا رجون خاتون کی نو لقالو بیا به مې د زد وجه انما سکرت ابصارنا یقینا بند شوي زمون سترګې نظر بندی را باندې وشوا دا تاسو جادو ما دو کو نو اے په جادو روخي جوړ بل نحنو قوم مسرون بلکې مونږ چې قوم یو سحر را باندې شوی نظر بندی دی وکړه او یاد را باندې سحر وکړه دون زدیان ولقد جعلنا فی سماء بروجا دویم باب شپاړه سم نه 50 تم پورې پدې کې دلایل د توحید عقلی دلایل وای ولقد یقینا جعلنا فی السماء غرزول د مونږ بر اسمان کې بروجن برجونه بروج د مراد یا غټ ستوري دي او یا بروج منازل دی مدارونه په کم باندې چې د انوار سپومه خيږي مدارونه بروج مدارونه وزینا او خیسته کړه موږ د اسمان لناظرین کتون کولا پستورو د ستورو فائدې د دې بروج وا حفظناها او حفاظت کړی دی مونږه د دې اسمان د دې ستورو په ذریعہ من کل شیطان رجیم دار کې سم شیطان رټلی شي وینا یو خو په دې ستورو اسمان خيسته دی په دې بروج ځکه کستوري نه وي او د شپې سړې دی اسمان ته کته یری دبا ستورو سره خيسته دی دویم دا ستوري حفاظت من کل شیطان رجیم ځکه یو خبره نیمه بر اوریدلی لاندې یې زر بل ته بل ته منتقیل کړي کاهن ته یې ووایي، نو نبي علیه السلام وایي، یو خبره یې رښتیا ده په جناتو فرشتو نه اورېدلې ده او یو کم سل یې ورسره دروغ یو ځای کړل کاهن نو خلکو ته یې دا به کېږي دا به کېږي نو خلک څه کوي چېرته هغه یوه رښتیا شي وګوره که نه ما ته پال کتلی و صحیح راوخت او غننن وې دروغ ته نګوري نو الا من استرق السم مگر اسوک چې وخت سارنه کوي فاتو او شهاب مبین ورپسې شي شغله ښکارا ول ارض او زمکم بل دلی مدد نه موږ خورا کړی دا وال قینا فیها اچولم دې پدې کې اخری پدې باندې رواسی غون روان بتنا فیها زرون کړی دې موږ پدې کې من کل شیطان من کل شین موزون د هر یو شینه موزون په اندازه هر شی په اندازه دی موزون د هر شي خپل اندازه سونه د انسانیت ته ضرورت ته کنه هغه خزانه الله زمکه کې خېدي زمکه کې مثلا سونه اوس پنه د انسانیت ضرورت تر قیامت پورې دینه دا قانون ډک کړي کمیږي نه سونه ضرورت ته چاندی دا ماربل کانی دی د په دې غرونو کې خي چې قیامت پورې سونه ضرورت دا ارس الله وی ما هر شی موزون دی دا سینه چې کم بش د دنیا سٹاک کمیږي دا الله غ سٹاکونه نه کمی خزانه نه کمی وجعلنا لكم او غرزوري مونږ تاسو لفیا په دې سمکه کې معاش اسباب د ژوندون ومن او هغه چالم مونږ معاش او رزق ګرځولې ده لستم چنیه تاسو له هغه لره برازقین رزق ورکوونکی حیوانات وګوره وې سونه حشرات حیوانات دي چې ته د رزق ذمہ دار نه دا رزق کم بماله مونږ خو ساروي یو ساروي نیم کور کې او پالو کنه نه لګایا وروړو او الله وی سونه په لکونو کروڑونو مخلوق ده حشرات تی حیوانات نه د رزق زموارم زم علم ما پیدا کړی وای من شی نشه دی او شی الا مگر عند نامون سره خزائنو خزانه داغی دی دار شی الله ما سره خزانی دی ختمی گینا وما ننزلو مونږ نه را لیګو دا الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه سونه ضرورت ته غمر را لیګو بس ضرورت مطابق لکه څنګه چې د نارینه نه زنانه حمل والی کنه بچو شي دارنګ دا هوا د اوریزه حامله کی یعنی درنه کی ځکه دا برا دا بخارات چې دی کنه کم چې برخی شي دې زنه دا چې بر لاړ شي کنه بر په دې فضا خلا کې دا بخارات د اوریزو په شکل کې خورا نو دا چې څو پورې درانه شوی نه دا باران نه کوي هوا چلی دا هوا د وریځ بخارات د سره یوځي چې راځي چې درنی شي لاندې د باران شروع شي الله وی دغه هواګانې ز چلوم وارسل نریاه را لګوم هواګانې لواقها وبا چون کی وریځو کې درنون کی وریځو لرا فانزل نامنا سما پس چې درنی شي نو راورو مونږ د برنه مانوب فاسقینا فاسقینا کومو مونږ سکو د وب پتاسو د وب مونږ پتاسو سکو خو امان تم نه تاسو له دی بوله به خازنین جمع کون کې او ساتون کې تاسو واس طاقت نشته خو بخورا وروم خو جمع کولې شي څونه به جمع کی کله کې خو بیا هم زمون قاریو کې خو بس موټر په بجلی لګیدلی دی او یا سرکاري د ټویل نه بمبه ده نو ټینکه وته لګولي زموږ ټینکه سور ورځې کار کوي زیات نه زیات یو ورځ نیمه دونو به جمع کوی دو چلی بل خو زنی بس یو ورځ ټینکه کار کوي بیا به ډکه نو مونږ سره د اوبو سټور کولو انتظام نه و ګینه که اعلان یې کاو چې هلکه تکړه شه باران کوم او ځان لا د میاش یا د کال اوبه سټاک کې نه بچا کولی نشته وسته چې الله سو کړل الله وی زی خزانه کوم څنګه خزانه کی وختي می سوم می مختصر ا خزانه دا دا س منجمدی وبد وری په شکل کې ټول کال ویل کیږي را رواني د دا توبال ته سٹور کړي او دویم باران وشي نو ساغه وخت ضرورت پوره شي او صدا زمکه د رګونو پایپ لاینو کې کی نو تازه یخ خيسته وب پرتی نو د غرونو خلک د چشمو په طریقه او د لاندې خلک د کویانو په طریقه دی وباسي دا سٹور کړی دی الله پاک نیکه مخکې دی بیا پلار دی بیا نوسی دی خو د دنیا نتلل بیا به ترتیب دی بیا ترتیب ساقتی بیا نیکه یو نوسی مړشي دای نه الله وی ما ته پته ده څوک به مخ کیږي څوک به روستو یو معنا دار یا دویم مطلب مونږ پیجنو مخکینی امتونه ستاسو نو روستنی امتونه مخکینی امتونه کوم روستنی کوم او وسرا د دې په زمن کې د شیطان استکبار بیانای هغه صورت کې مو یې سری تخفیف لیل مجرمین دی به واقعات السابقین نه یو مجرم به کې ابلیس هم دی نو داغه معال او سزا به بیان کې او جرم خود دلیل له اثر کې اول دلیل وره ولقد خلقنا الانسان او د ابو الجن او ابو الانس پیدائش او داغه ابتدا ولقد خلقنا الانسان یقینا مون پیدا کړی د انسان انسان نه مراد آدم دی من صلصال من حمئ مسنون من صلصال صلصال ویل کیږي اغا اوچی خټه تا چې ټنګي ټنګي شګه وسره ګډه شوی ښا خټه دا او خټه کې سره شګه لګا غړا دا شګه او دا بیا اوچ شي نو دین دا ټیکر کې جوړ شي نو بیا دا سه ټنګ کوي نو اسمانه دا یقینا مونږ پیدا کړو انسان آدم علی السلام من سلسالن دا غوچی ټنګی دن کې خټه من حمئن اغه گلی شوی مسنون خمبیر شوی د دینم پیدا کړي سوال سوال دی اخر کې دا هغه اخیرس حالت دی ټنګې دواله او حما هغه غلې شوی دا چې دا سې ډیر واغږي واغږي نو دا خټه تورې شي نو څوک مانسه کوي تورا د دا غږې دو نتیجې او اصل حما ویل کیږي ستا هغه غلې شوی او مسنون مسنون چې سن یا سن وخت په ډیر تیر شي کلونه نو چې په خټه یا روټه وخت تیر شي څه شي خمبیر شي والجان او پیدا کړی د مونږ جان جان د جناتو نه کړي ښا ابلیس ته نه وای ابلیس خو اولاد ده جان لکه چې سمون آدم ده نو دا وی انیکه سروم ده جان جان باغی نه ده جان لکه د آدم علی السلام غونته نکره ابلیس رسو د نسل کې د جان اولاد چې ده بیا دوی سی شوی جنات او شیطانان دا شیطان سرکش جنات دی والجان او پیدا کړی د مونږ جان یعنی نکه د جناتو خلقنا او پیدا کړی مونږ د من قبلو د آدم علی السلام نه مخکې من نار سموم داغه اور سموم گرم باد والا لوګي والا ګرم باد ګرم باد لوګي والا اور و اس قال ربک للملائکه اوس د دې په زمن کې د ابلیس هغه بغاوت خې کله چې ویلی استارب للملائکه ته فرشتو ته انی بشکزه چې مخالقون پیدا کون کې بشرن بشر انسان لر من سلسال من حمیم مسنون دا غوچ ټنګې دلې خوره خمبیره شوی هغه غلی شوی دا هغه غلی شوی خمبیره شوی نه فیضا سویتو کله چې زه برابر کوم نفخت فی من روحی او حکم پدې کې خپل روح او حکم فقولوا ساجدین شیطان صدت تابعدار فسجد الملائکتو تابعداري وکړه فرشتو کلو مجمعین ټولو په یو ځای الا ابلیس مگر ابلیس نکړ او هغه غل شوی خمبيره شوی نه قال الله ورته فخرج منها وزد دې زې جنت نه فینک رجیم تر ټل شوی و ان علیک اللعنه پتا باندې لعنت ته لا یوم دین تر ز قیامت قال دوی رب زماره و فانذرنی مهرت را ترا کې لا یوم یوبسون تر غروازه پوری چې دوباره پورته کول شي دا خلک قال الله ورته انک بشکته من المنذرین د مهلت کړي شونه تعالی مهلت ده خو لا یوم الوقت المعلوم تر دروازه وخت معلومه پوره یعنی د فنا د علامه پورې نه د باس پورې د مقصد دا چې باس پورې به وخت ملو شي نو مرګ برا باندې رانیش قال چې مهلت ملوش نو وی ابلیس رب زما ربا بما غویتنی په سبب داغه چې تا زما ژوند تنگ لو زینن لهم اوس بخیسکم دی بنی آدم تفل ارزه پزمکه کې بد اعمال بد اعمال یا زینت د زمکه مراد دی یا بدامات ولو غینهم خامخا گمراه کوم به اجمعین ټول الا عبادک سیوا د بندگانو ستانه منهم چې دوی کې د المخلصین بچ ساتل شوی د ګنانا انبیا دلیل په اسمت الانبیا امام رازی وای قال هذا صراط قال وی الله هاذا صراط مستقیم علی دادا لارنه قران توحید خو علی ای علی بیانه پما د دې بیان دا به بیانوم تم کوا تکړه شیخ وا کوا خو پما باندې صراط مستقیم بیان دی زب خلکو تدا بیانوم چې پرای راس راشي او ان عبادی یقینا زما خاص بندگان له سره کا نشته سالم په دیوان سلطان انس زور او دلیل تسلط د اغوا الا من تبعکا مگر چې څوک تابعداري ستا من ستا من الغاوین دا سرکشونه نه بدل پسیزینو اثر بګورو بیا وینا جهنم بشک جهنم لموعدو مجمعین زید وعده ده ټولو لها سبت و ابواب د دې و دروازې د جهنم او شپګم ده جهیم او اوم ده حاویه سبت ابواب لكل باب د هر یو دروازه او د جهنم د هر طبقه منهم د دې جنات او شیطانانو مجرمانو نه جزء مقسوم حصہ د مقرره هر طبقه تبا خپل خلق سي دا اوس د دې تخفیف او بشارت تتمه ده خو فلف نشر غیر مرتب سر مخکې تخفیف او بیا بشارت دلته اول بشارت ته بیا تخفیف ته نبی عبادی خبر ورکا زما بندگانو ته چنی بشکد چې من الغفور رحیم زبخون کې مهربانم نو دا بشارت شي وان عذاب یو بشک زما عذاب ورزاب العلیم دا عذاب دې دردناک چې کم خلق متقین نیا ویلا نو دې زه پوره دویم بابم ختم شو بس انځنه بعد مو قولو قولی